دوارو کې فرض او عقص صدا پکار دا او کلا بیا دې کې فرض او عقص نو دوار نو یا یو نو نو بیا به دا تعریف ناقص ګڼل کېږي او دې اصل تعریف دا تعریف اسمی دا یاد نو او په دې کې هم مقصد فرض او عقص ضروري دا حالانکه امام رازی سے تعریف دا مسترد دا خبرې حل ته کړې وي نو تفزانی سے دا چونکہ شافعی المسلک تا دین دین خلق کو کې ورزیدلی چې د احناف او متونو باندې شافعی لیکلی عجیب کار دا د چې څونه شافعی لیکلی راي په کالي کړي د احناف او متونو باندې لیکلی ول العقائد النسفیه دا د احناف مقصد عمر نسفی دا حنفی چې دا تبیین د دې خبرې دا وضاحت د دې خبرې دا چې دا لفظ مخصل او لغت کې دا وضع د چا لپاره مرکبې کیسې راځي الذي هو الشيء مع وصف اقتناء الغير عليه چې هغه اصل چې په لغت کې چا لپاره وضع وي یاد مونږ چې هغه شی سره د اقتناء دی وصف غیر سمي دې خبرې چې دا اسمي ده لا حقيقي ده دې خبرې په بیان دي فساد د تاریخ کې څه دخل نشته تاریخ که اسمي وي او که تاریخ حقيقي وي فرض عکس دې لپاره چې دا ضروري ده اذ عدم الاضطراد مفسد له ځکه عدم اضطراد دا مفسد وي تاریخ لپاره چې تاریخ کې مختلف نه وي دا مفسد د چا لپاره تعریف لپاره اسمیا کانا او غیره ذلك هغه تعریف دی اسمی او غیره ففي الجمله ظهر حال حاصل راشو ففي الجمله تعریف الاصل بالمحتاج الیه غیر مختلف خبر حاصل وی تعالی چې تعریف اصل ومحتاج الیه سره اما داخل فيه یا بتا محتاج الیه داخل وی په ذات کې محتاج کې او خارج عنه او یا ورنه چي والاول یا چې کله دا محتاج الیه داخل وی په ذات کې محتاج کې اوس په تبور اما ان يكون وجود شيء معه بالقوه یا وجود شيء سره بالقوه وهو الماده یجه تماده لکه خشب چا لپاره سریر لپاره نو دا خشب دا د صلیب په ذات کې داخل شی ده او د صلیب وجود بالقوه چا نه جوړېږي دې خشب نه او بالفعل او یا با وجود د شی دې سره بالفعل راځي بالفعل با هغه وجود د شی دې سره حاصلېږي لکه علت السوریه لکه نجار سریر دی پارا نو نجار د سریر ذات نه خارج شي او د سریر دنه کی تاجر شوی او دنه کی حاصل شوی نو د دې ته جوړای علت فاضل والثاني ان كان ما منه شيء فهو الفاعل كالنجار للسرير وان كان ما لاجله شيء کتن چې په خارج کې دي ځکه دا چې هغه سرکان فتور کې ګوري کنه هغه فرنیچر چې ته جوړې یې ته مې ته مقرر کړی نو هغه ډبل بیډ چې ته دا نو چې تعالی خپل کار په پاتا ګور چې سره ساز مو ته ولګو چې کې دې سره کړی نو دا تصور کې سره دي کنه راځي نو ګور دا تصور کې هغه علت غاګیه چې مقدم او خارج کې خو تاسو به نه جوړې کنه هغه به ورسره ډیر وچ وي کړس باندې چې په اله کې میخ دنته نو هغه چیز اخلي چې هغه او ته یې الله لګي دې قابل بهر حال ونحو ذلك فهذه خمسه اقسام للمحتاج اليه نو دغه اقسام مختلف محتاج اليه رااله په دې ته څوک اصل نه وایي اصل په دې کې صرف چاته وایي ما دې چې دې ډبل بیډ اصل هغه چې شیطان نختار دا یا دیار لرګی دا یا شوا دا یا مقصد دا چې پلانای شیدا داسې کوي والاربعه الباقيه هغه نور څلور چې دي يصدق على كل منها هر یو باندې صادق کېږي انه محتاج الیه هر یو باندې دا صادق کېږي چې دا محتاج الیه دا لیکن ولا يصدق عليه انه اصل سنه لہذا ثابت اتوا چې تعریف کې اصل دی او محتاج الیه سره معنی نسل د دې په محتاج الیه سره دا خو تعریف اسمی کړی دا دا خو کړی تعریف اسمی کړی او چې تعریف اسمی کړی دا نو تعریف اسمی کې لپاره خو اعتراض ضروری نه نو مصنف اعتراض په زمانه صحیح دا تاریخ مستعید دا خو تاریخ اسمی امام رازی چیک کړه او تاریخ اسمی کې خو فرض او عقل ضروری سم خلاص اوس ګوره صرف اعتراف کول دې د مقصد او دور نه کوي چې دای بر خپل عبارت ته چکی چې البته ویل چې وهذا لا دخل له فی فساد التاریخ صحیح اذ عدم الاضطراد مفسد له اسميا كان او غير عمري او دلته کې اعتراض کې چې دا په تعریف اسمی ده او تعریف اسمی دی لپاره خو اعتراض ضروري نه او ال خپل وایي چې عدم الاعتراض مفسد ده که اسمی تعریف او کچوي نو دونه هغه یې موټری سړی سفر ډېر کیوي لنډ وي هیڅ مقصد صرف اعتراض وي مخته شاته نو دونه مخته کتل کار د سوداني چې دا څه څه وایي دیوا بل بیا د استدلال په چا سره کوي استدلال دې په دې سره کوي چې څنګه ګوري چې دا کتب د لغت کې دا مشهور دي او دکی په تفسیر د الفاظ سره بما هو اعم من مفهوماتها په دې کې یو لفظ تفسیر سره دوه په داسې لفظ سره وکی چې هغه دی هغه مفسر له مفهوم نه دی هغه مفسر والمفهوم چې عام کنه ګوري نو دا څه په اشتباه راغلی په تفصیلانی ته او د تعریف اسمی او د تعریف لفظی په مابین کې تفریقا نه ده نو دا د اشکال کړی دا خدا اشکال چې کوم کړی دا کلا اشکال لما د جواب شکر وها هنا بحث من وجود الاول اولا فهم هذا من اشترى في الفرد چې موږ نه منو شرط کول دي تاسو مطلق تعریف کې دی وایي چې موږ نه منو چې تا خو په اعتراض کې ویلا چې فاعل ته هم اصل تعریف په ثابت کیږي محتاج الیه دا او څوک ورته اصل نه وایي موږ نه منو چې فاعل باندې اصل تعریف ثابت کیږي چې خدای باندې څنګه نه مانی دی وی دا كيف سنج بينهما والفعل مترتب عليه ومستند إليه فعل كده ده فاعل قانشري مترتب او فاعل طرف ته د فعل څه شوی استناد شوی ولا معنا للاستناء الا ذلك او نه معنا للاستناء الا ذلك مگر دا دا اوس ګور ابتنا معنا دا ده چې یو شی بل شي طرف ته کی کې راغلی او یو شی بل شی باندې کی مرکب نو ال تساوی دی چې فاعل کا اصل نه وایي نو مقصد دا دی چې دا رنګ هغه فعل په فاعل باندې چې د استناد دا او چې د فعل تا نو چا ویل چې فاعل تا اصل نه وایي نه فاعل تا اصل وایي او محتاج رهي تعریف هم چې د په ساتي نو دې نه مون جواب کو چې ټیک تا اول خدا در سره مننه چې فاعل تا اصل وایي اصل کې فاعل کې هغه استناد تاثیری یعنی هغه فاعل دا مؤثر وي په چا کې په هغه فعل کې استناد تحققي او وجودي نه استناد تاثیری فاعل هغه مؤثر وي په چا کې او موږ دې کې استناد تحققي مراد چې هغه فرع چې کوم دی هغه په اصل باندې چې وي مقصد دا دی چې وجود موقوف وي او په هغه باندې دی په حقوق کې یې راغلی ایوا او بل موږ چلو وایو چې کفیل فرض سره وي مزو نو بیا تعریف معنی نه درې د خپل غیر نه نو دي ته کوم دي چې څه توجیه وکړه هغه شروط چې هغه مقصد دا دی چې علت سوریه کې ده هغه علت غائیه کې ده محتاج الیه په دې کې باندې صادق ده نو التا دغه مصنف کلام نه په باب د مجاز کې په جریان الاصالت و طبعیت کې التا کلام نه معلومیږي چې دا اصل تعریف په چا سره کول پکار دی محتاج له سره او دل توي چې په محتاج له سره تعریف کول شي دا غیر مستریح دي دلته نه مني التا خپل څه خبره چې نه مننه نو موږ وایو چې التا د تاریخ نه دا کړای دی اصل هلته د تعریف نه ده کړی دی اصل هلته د دا ویلي دي چې که چېرته بالفرض و تفهیم په یو سړي باندې اشتباه راشي هلته د دا مقصد ده چې که په یو سړي اشتباه راشي او د فرع اصل نه سره پېژني بیا دې ورته وګوري چې کوم محتاج دی نو دا به اصل وي او چې کوم محتاج دا به د متقدمین او د متأخرین په نظر او فکر په تاریخ کې جو اختلاف یو متقدمین تاریخ په نظر او فکر او یو د چا متقدمین هغه حرکتین تدریجیتین هغه په نظر او فکر وایي او متأخرین هغه چا ته وایي هغه حرکت ثانی لوازمات نه چا کوم ترتیب ده دونه آسان کتاب ویل چې خدای دا څه سلم وایي په دا مثال دا دونه ګران نه دی چې د خلک وایي دا سلم دونه ګران دا او داسې نه نه دا خلاص خبره ده خوش چې آسان وایي چې دا آسان دي چې خامخا کسی نه غوبل جوړی نه ګران خبره نه کړه او بهرحال دور ایمان دی غیب په قرارو چې دا په منطق کې یو کتاب دا سلم العلوم چې دا نام دا هم دې شاید چې نام په سړي ته چې ورغلی بهرحال نو هلته دا مسله ده چې نظر و فکر چا ته کوي ترتیب امور معلومتي لتعدى الى الرابع انا اذا قلنا الفکر ترتیب امور معلومتي لتعدى الى مجهول دی وای فلا شک هیڅ شک نستا چې دا امور معلومه دا ماده دي چې لپاره دا امور معلومه د فکر ماده دي یعنی دا فکر د دې امور معلوماتو نه جوړ شوی دا دا امور معلومات دي په انګریزي قانونو کې اصطلاح عام چې اوس کوم خلک وتا بهیری الوای دا یې هغه دي لکه دې بلډینګ دې سیمټ خشتا سریه ده نو دا د امور معلومات دا د فکر څه شي دي هغه ماده دي ماده واصل له سره دې خبره مع ان نفنا الفکر علیها سره دې خبرې چې ابتنا دې فکر په دې باندې ليس حسيا حالانکه فکر بنا په دې امور معلومه دا ابتنا حسي ده دا داسې ابتنا ده لکه د دیوال برې ته په دې کته شي بنا ده د فکر امور معلومه دا داسې ده نه نو دې وی چې دا ابتنا حسي نه فقط څه مخکې مونږ بار بار ویل چې دا کثرت بالحكم على دلیله دا خو مصنف سره ابتناء عقلی تعریف نه وکړای دا خو یو جزئی شو شوله لکه سبا څه وایي چې على اسم فزید نو سبا څه کوی چې دا رجل کو نه فعل دا ځکه علامه کې فعل نه انو اسم دا ځکه اسم فقالی دی او کا زید دا خو دې سره ما کوم مثال ته مطلب ځاني الرابع سلام اشکال لالا ان اذا قلنا من فکر دا سوای یا ذکر ترتیب امور معلومات فلا شک ان الامور المعلومه ما دخل للفکر والاصل له مع مع ان نقبنا الفكر عليها ليس حسيا وهو ظاهر ولا عقليا بتفسير القران يعني خدا تمثيل کرے وہ تفسیر کوئی نہ کرے وهو ترتب الحكم على سم خلاص والفقه سربا اول بیا برو تدرو او دا اهم دی مقامات دی ان شاء الله من به واضح آسان نا آسان طریقو سره وایو بیا به دې کې دې درې تاریخونه درته کوي یو تاریخ په دې مشر امام صاحب دې درته نقل کوي او اگر کا هغه قابل اعتراض ده